چې اهل کتاب خو ستاده پیغمبر یې ستاده رسالت شهادت نه کوي خو الله ستا پر رسالت باندې گواه دی ذکر د شهادت د الله او الله د ملائکو په صداقت د قران او په صداقت النبي لكن الله کافی دی الله گواه ان الذين كفروا ان الذين كفروا یقینا پدې کې الله زجر او تخفیف یقینا آ کسان چې کفر کړي وصدوان سبیل الله خلق بندید الله دلارینا قد ظلوا ظلالا بعيدا پتا کې سره گمراه شل په گمراه لري سره ان الذين كفروا پدې کې هم تخفیف او خروی دی یقینا آ کسان چې کفر کړي او ظلم کړي خلق د الله د لارې نه منع کوي نه دی الله چې بخنه وکي دیوتا ولا ليهديهم طريقا او نه دا چې خودنه وکي دیوتا د سمې لارې الا طريق جهنم مگر لار د جهنم ورته الله خای همیشه تن وای پدې کې تل تلا وکانه ذالک علی الله یسیرا او دې دا کار په الله باندې آسان یا ایها الناس اے د تمام دنیا خلکو خلاصه د دیم دریم با پنځه خبره اول عام خطاب یا ایه الناس سرا دیم خطاب خاصه بی یا اهل الكتاب سرا درم اثبات د عبدیت د عیسی علی السلام به 172 کې سلورم بشارت به په 173 کې او په اخر کې مسله د میراث درونه او د خويندو چې خپل سکني رونه دي یا د پلار د طرف نه چې کمرونه او خويندې دي دا وی میراث به ذکر کړي ابو عبیده دا سمانه کوي قرطبي وګوره قرطبي فای فامنو یکون خیر لکم وَإِن تَكْفُرُوا كَتَا سُكُفَرُوا كُنْ يَقِنًا اللَّهَ دَ پارا آغا چه پس مانونو کی دی آغا چه پس مکا کی دی او دی اللہ علم والا ذات و حکمت والا ذات يهودو په حق د عیسی علیه السلام کې تجاوز کړو رموه بالزنا نو هغه ته ولد زنا وایو نسوارا او تجاوز کړو نو هغه ته الہ وایا یا ابن الله وایا لا تغلو در منصور معنی کوي لا تبتدعو بدعت مکوي په خپل دین کې دین می دین می غلو حرام ہے معرف وای په دین کې غلو حرام ده لا تغلو فی دینکم غلوا زیاته مکوي په خپل دین کې او مو اے په الله باندې مگر حق خبره پیغمبر خدای او زلویل اوس دلته حق خبره کوي یقینا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ابن مریم دی نه هغه چې يهود وای چې ولد زنا دی او انما المسيح عيسى ابن مر... عيسى ابن مريم مسیح زوی عیسی زوی د مریم دی نه زوی د الله ها رسول رسول الله رسول د الله دی رسول الله رسول الله دې وکلمتو کلمه د الله دا القاها الى مریم چې ورزول د دې کلمې لرا غریوان د مریم ته وروح منه او خوند خوند روح د الله طرفنا کلمته د الله کلمه ده یو مطلب د دې دا ده چې په کلمې د کون سره پیدا قطاده دا سوي یا کلمته د الله کلمه دا لک په د الله په کلام باندې تلار مومي نو عیسی علی السلام د دنیا والو د پاره دا سره نما یهتدا بکلام الله لکه د الله په کلام چې هدایت مومي عیسی علی السلام باندې د سی هدایت مومي ماوردی په دې ځای وګورئ روح منه او روح دې د الله طرفنا روح منه یو مطلب دا دا یو روح دې د الله طرفنا اضافت الله ته تشریف انده ما ور دي دا سویلی یو روح ده د روحونو د الله نه مانا د الله د طرف نه روح ده دیم د روح زکوي چې په پکې د جبرئیل باندې پیدا ده وروح منه روح ده د الله د طرف نه امن هو په دې دلالت نه کوي چې هغه دا من هو د الله نه روح ده نو د الله جز شو لکه زوی چې د داجی نه جز جزوي عیسی علی السلام د الله نه جز شو نو د الله بچي بچي شل عیاذ بالله وروح منه روح دې د الله د طرفنا مناظره د واقعي سره د یو نصراني طبيب د هارون رشید په دربار کې هغه نصراني ډاکټر واقعي تویل چې تاسو په کتاب کې داسې تشته چې هغه په دې دلالت کوي چې عیسی علی السلام د الله بچی دی ویوا کې دی هغه تا یو خبر عجیب وکړه چې کمن هو په دې دلالت کوي چې دا د الله نه جز ده نو بیا زمکه او اسمانونه هم د الله نه جز شو ځکه الله فرمایل دی سخر لكم ما فی السماوات والارض جميعا منه زمکه او اسمانونه الله تابع کړي جميعا منه دا ټول د الله نه دي نو بیا ازمکه او اسمانونه هم د الله نه جز شو بیا ازمکه او اسمانونه تم د الله بچي او د الله لونه وایا کله چې دا خبره وکړه بس هغه چپ شو بحر محیط کې دا مناظره ذکر کړي قاضی ابو سعود 259 دیم جیل کې هم دا مناظره ذکر کړي هارون رشید ډیر خوشاله شو زرد چې جمع بکړي دی لرا الله الیه ځان ته جميعا په غونډه نو هر کسان چې مان راوړې دې کې اوس الله جزاء او سزا د دوه ډلو بیانې نو هر کسان چې مان راوړې عمل صالح کوي پورا ور کې دی او ته مزدوري دی نسوک دو سو نه امدادي یا ایها الناس یا ایها الناس دې کې دعوت د ټولو خلکو ته چې ایمان په نبی اخر زمان راوړی اې تمام دنیا خلکو قد جاءکم فتاکی سرارا غلط استا برحانون کار دلیل د جانب درفستا سنا پخپل هر څه پکې واضح ای احکار کوونکې د احکامات فام الذین آمنو پسرا کسان چې مان راوړې دې کې بشارت ده مؤمنانو لرا چې چا برهان او معنا فام الذین آمنو هر کسان چې مان راوړې په الله منګولې لګولې په قران باندې فسيدخلهم في رحمت منه نظر ده چې داخل بکې دی ولر الله چې جمع بکې دیو لرا الله ځان ته پغونډا اوس په شوي کنه او دلته وسنګ معنی کوي ويهديهم اليه صراط مستقيما او بخیدیو ته الله ځان طرف ته څه شی به وکړي سرا لار برابر معنی بیا دي شي کنه د بیا رست سر ګرای رست سر ګرای وسی دي کی فسيحشرهم الیه جميعا فسيحشرهم الیه جميعا ويهديهم اليه صراط مستقيم لفظي ترجمه به ډیر خیال ساتي ډیر ډیر یستفتونک مکه سورته بقره کې وکس ترجمه کوله مونږ په دلار روان مخکې سورته بقره کې زیران يرشه لتاکلوا فريقا من اموال الناس دغه پارا چې تاسو خره یو ډلا د مالونو د خلقونه ډېر په خوان لګیاو لتاکلو دغه پارا چې خري یو ډلا د مالونو د خلقونه نو فریقا نه د تاکلو د پارا سکه فاعل او معنا څنګه دا یاد ده دې لپاره چې وخري تاسو فريقن یو حصہ د مالونو د خلک لفظي ترجمه کې ډېر خیال ډېر خیال ډېر خیال او چې څوک همت کوي الله وي ته ور کوي سو چا چې عزمي چا چې سوچ یې الله دا زه ورګه څنګه شه ورګه رب دې خو مطلب خو چې پوهه نشوي نو دالمي کچ کاله کاره ہے ته پوه شې چې ترجمه صحیح ونه کړه تا کنه ورنه قرا قسم پر رب ذل جلال چې د قران صحیح ترجمه وش کینې ته داغه په مطلب به بیا پوي ويهديهم الیه او بخی سوکا الله تپوس کې دی ولستان پیغمبران اخر د سورته تړلې ده په احکاماتو کې دا ول سره اول کې هم د میراثي مسله اول کې محکمات دونو په اخر کې هم دا اشاره ده ته چې د سورته کې دفع د مظالم ده او بیان د احکاماتو میراتی سړی دی وله اختنا او داګه د پاره یو خور دا حکم خور دا وای رورا یا خپل سکه خور دا سکا سکه خور مون چاته وای چې د پلار نام یو د مور نه یا الله ته خور دا چې صرف د پلار نه یو دا بین نه ولې کدا بین کما خور وانه داګه حق مخ کې الله څه کړو چې هغه د پاره صدا شپګم ده صدا شپږم او کاغه ډېرې وینو هغه د پاره بیا څه شه ده سلوس ده مسئله باندې راوي تو اے الله تاسو ته مضبوط حکم کوي فل کلالته په بار د میراتی کې یو سړی و چې هلاک شو نو د د پاره بچي اولاد نشته ده او د د پاره خور ده فلهن نصفونو د دې خور د پاره نیمه ده یو ورور د دنیا نه لاړو میراتی ورور دی میراتی خویند هم پاتې شوې ورونه هم پاتې شو الله فرمایي فلذکر مثل حظ الانثیین پس د نارینو د پاره پشان د حصے د دو جنکو ده خیم دی به یو حصہ اخلي نورور به دوا اخلي په دې انداز باندې به د مال تقسیم شي یبین الله لکم بیان ای الله تاسو ته پر احکامات ان تزلوا چې گمراه نه شئ ولار د حجۃ الوداع کې د آیات راغلې وو اگر چې آیات عام ده فول په بار د جابر رضی الله تعالی عنہ کې چې کله د دنیا نه لاړو نو خويندې ډېرې پاتې شوې نو د آیات نازل شو یبین الله لکم یا الله کپه دې مسلو څوک عمل ونه کینو الله څه دونه سړی با تباکی الله یبین الله بیان ای الله تاسو ته احکامات د میراث حکمنا ان تزلو دیر پارا چې گمراه نشئ مطلب دا کدا مسئله خپل نه کین گمراه بشئ والله بكل شيء عليم الله دې پر یو سیس باندې علم والا لئلا تزلو لئلا تزلو علمک سیدا سوی د بصری علما وی کراهت الله تزلو د وجه د بد غنلو د دینا چې تاسو گمراه شئ دا حکمونه الله تاسو ته بیانې خسته خسته حکمونه سورته نساء 13 شولا میراثه مسله الله الله د میراثه مسله ډېر په شد مت سره الله بیان کړه یاد درته کنه یاد نه شو درته اول الله اهمیت څنګه بیان کوایا زو استاد تاسو نه تاسو څنګه اهمیت بیان کاو یوسیکم الله وصیتا من الله دا الله وصیت دی بیا الله څو فرمایا سورته نساء را نرسختی اخلي امغه ټول الله تسپاری مولای شیبان علما کرام نیکان خلق خ خلق کله ډېر نه کملای خود پر دې حق ستا سره ده ډېر نه کملای قران تورز او شپناس دې خو پستا په ګډه کې پر دې مال پروت